ربطه د ما قبل سره ده ده مخکې د موسی کلیم الله عباسو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله د دین د پاره د دین عالیه د پاره تکلیف برداشت دلته ایوازه موسی ته په دې باندې وه نه ده شوه بلکې تمام انبیا ته په دې باندې وه شوه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم خواله او صحابي راغله نو واپس روان دی بل صحابي دیوال جوړي ورته تخکت تله محبوب عالم باندې نن کما وه راغله او ورته د آیاتونو تلاوت او فرمایل او ایست دیوال پرې خو وهم فی غفلت معرضون ما یاتیم ناراضی دی وتا من ذکر من ربهم یو دا یاداش د طرف درب د دیونه محدثین چې نوې وی راتلل دد محدث سمانا چې اتیان کې نوې نوې راتلل دد مسائل راځي دا سوي نو محدث دا مطلب نه دی چې دیني کې نوې کار بلکې محدث دا معنا چې تیان نه وي یا محدث ایمان نه وي راغلی د دې په خیال مگر دی وګ دی اغه ته هم یلعبون او دی لوبه کوونکی لوبه کوونکی دا درېمه مرتبه لاهیتن قلوبهم تشدلوبو د لاس خپلو بین دا بلکې زړګی ته خبر اوس رسیږي لاهیتن قلوبهم دا سلورم غافل دیړو نه دیو او پنځم واسر النجوا پټي دیو جرګو لرام او شپغم الذين ظلموا آی کسان چې ظلم کړي من ظالمان دي اوس چې ظالمان دي نو محبوب عالم باندې په نبی باندې شپږ فتوی وره او دا د ظلم لوی علامه ده فی السماء پاسمان او پزماکه کې دا الله دې اوریدونکو علم والا وقالو اصغاث احلام بل قالو دا درېما فتوا بلکې وای دیو اصغاث احلام دا پرګند خوبونه دي چې نبی بیانای نه نه بلکې پر د ګنده خوب هم نه ده دا ترقی دا بل افترا ہو بلکې د ځان نه جوړ کړي دا سلورمه فتوا نو پینځم نه نه بل افترا بل هو شاعر سوال دار هغه چې د ځان نه څنګه جوړ کړه دسه مبارک کلام دسه انداز والا کلام دسه سر انداز ا کلام دا د ځان نه څنګه کیف متفقه جوړ کو نو ترقی بل هو شاعر بلکې دا شاعر دی بلکې دا شاعر دی نشپغم فلیاتنا راوړې مونږ ته یو آیات یو نخ معجزه یعنی ټول وحی بشر ته شوی نو تاسو کې د اهل علمنا کتا سنا پويږي وما جعلناهم جسدا من په یو مسله پويږي نه په یو حکم پويږي نه ځان نه د په نه په والنه تاسو کا اتباع د اهل علم وکي تپوس د اهل علم نه وکي کای نه پوي وما جعلناهم جسدا موږ دې ګرځولې دی ولرا جوسه جوسه والا ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتینی کړه د دې سره خپل وعده نو خلاص کړل موږ دی ولرا او هغه چاله را چې زموږ خوخوا یعنی خوراک د باطلی د روحاني قوت سره خوراک منافی نه ده بیا موږ رښتینی کړه د دې سره خپل وعده نو خلاص کړل موږ دی ولرا هغه چاله را چې زموږ خوخه او هلاک موږ زیاتی کوونکی او پتا کې سره لګل موږ تاسو ته کتاب فی ذکرکم پدې کې شرافت تاسو ده ذکرکم من شرفکم تاسو شرافت د الله په کتاب کې ده ان علمتم به کتا سو په پويږي تفسیر مظهری وای یا فی ذکرکم کلونا من بچه ولی بچی ته کلونا ویلا بچه د دې لپاره چې زور سره غب شپ لګو ما ته بجان وای ما ته بو وای ما ته هغه ورختا ورختا خبرې کوي ازور سره ټوکې کوم لو ارادنا الله کومه اراده لرله دا چې ونه سوزان لکیلونه بچي دیم دا لو اردنا کم غی اراده لرل ان نتخذ له هوا چې ونه سوزان لب بیبي امراتن بیبي خامخا مونږ بنی ولې د خپل د څنګ د څنګ څنګ د سيزونو نه څنګه تاسو آئے چلا په پیریانو کې رشتہ کړدا ولم تکل له صاحب الله د پر بی بی نشته الا یاذ بالله دغه خبرونه الله غنی او بے پروا ام اتخذوا الهه من الارض سونا مقربه جی اسرافیل علیہ السلام موقوف روایت ده زما کې اسمانونه څه چې پدې کې دي دا یو غونډا کې یو یو یو یو پندوس ته جوړ شي او د اسرافیل علی السلام کوم شپېلې آی کې دا سوا چې کتبت وزي د څه نه وای چې الله تا خو زمړ کړم یو کال تیر نشه دوا تیر نشو درې تیر نشو اے او یا تیر نشو په زرګونو کلونه تیر شو ته ته ستاډر ته منتظرین یو ورځ هم د دسه د دسه دسه بيدړې او نشه چې دا دې را سره څه وکړه دا کوچ نه دی دا دا دا, دا مونږ او تاسو اے دا نه دا دا, دا عجیب شی اته کې چې کما نخره ده حیران بشي کنه کما نخره ده او په دې کې چې کم ده پتنګ ده ومن عنده لا یستكبرون عن عبادتي دا الله د بندګۍ نه تکبر نه کوي ټیک ده الله ز پرستله مس منتظر الله او ایرونو چې आवाज کې دونه طاقت ده چې اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام په دې سوق دې دادا دا کپ دې سوق دې دنیا ته اخلاص کې څه بکی او مونږه او چې بل طرف ته وګوره الله ولقد کرمنا اے واړه انسان اے دا وړې وړې پاپې دی نیولې اے واړه انسان الله وای د سی وړو کې قد د سی وړو کې بوټي الله ولقد کرمنا بني آدم اختلاف پدې کې چې ملائک ور دي که انسانان وای تمام ملائک د تمام انسانانو نه غوړې دي مقرب ملائک نه تمام ملائکونه تمام ملائکونه عام انسانان چې کوم مقرب انسانان دی هغه غوړې دي نه د اهل سنت والجماعت مسلک دی مقرب ملائک د عام انسانانو نه غوړې دي او تمام انبیاء د مقرب ملائکو نام غره دي ام اتخذوا الهه من الارض الله حضرت انسان له سونه عجیب درجه ور کړې ام اتخذوا الهه من الارض ايدونسي الها آیا دیو الہ د زمکه نه نسی هم ينشرون اهم ينشرون آیا دیو دوباره پیدا کول کولای شي ګوره ګوره څونه پر هم ينشرون دیو نسی الہ د زمکه نه وای د دنیا نه ځان له خدایان نسی الله هم ينشرون سمانه شوایا ولی کپد موجود باندې یو الہ ویلې چې زما تصرف دی بل ویلې چې زما تصرف دی نو دا نظام خو درهم برهم وی چا بیل باران کو مانو چا بیل مکوا چا بیل د دې خلکو سره زما لګي دیولا ز سکل خوشحالي ورکم او بل وستا خو لګي خو زما خو نه لګي چا د پاره چې ما مرګري دي او ذکر داغه چا ده چې زمانہ مخکی یا هاذا ذکرو دا دار د شرک او بیان د توحید نصیحت او یاداش او مسله دا هغه چا ده چې زما عمل کری زما عمل کری به امنا مسله کوي و ذکر من قبلی او نصیحت او یاداش دا هغه چا ده چې زما نمخ کی حفظ د ژوند هر سیس په وو باندې ده کہ ہر جاندار کے تخلیق میں پانی کا دخل ضرور ہے د ہر جاندار په تخلیق کې د وبو دخل خامخاشت ده وجعلنا فی الارض رواسیا ګرځولې په زمکه کې مضبوط غرونه هر یو په خپل مدار کې چکر لګوي رب دا وی مدار پیجنی رب دا وی په مدار کې دا وی چکر پیجنی چکرې سونه تیز څنګه چکر لګای مدارې کمزې کې ده پورا علم یو الله ته ده چې کمزې کې مدار ده څنګه چکر ده یوازې نه فانی با په فانی څنګه خوای خیو کی کل نفس ذائقه الموت هر نفس کون کې د مرګ ده او موږ امتحان کو پتا سباندی په شر او په خیر سرا فتنه تن د امتحان ده شرم امتحان ده خیر امتحان ده خوشحالی هم امتحان ده نو غم هم امتحان ده علم امتحان ده نو جهل هم امتحان ده لو يعلم الذين په دې شرط کا پوي دې کسان چې کافران دي حين لا يكفون په وخت باندې چې نه بشلر کوله د دیو د مخونو نه ورا نه بشلر کوله د دیو د مخونو نه ورا فتبهتهم نو ناسا په بونه سي دیو لرا یا فتبهتهم نو حیران وکي دیو لرا فرا امام فرا وای فلا استطيعون رد دیو به طاقت نه لري دا واپس اید دا ان به دیو ته مهلت ور کولې شي او په تاکي سره استهزاء کړې شو په غنو رسولانو پورې مخکلستانه فهاق بالذین نازل شپا کسانو باندې چټو کې کړي وي منهم د دیونه من غیر الرحمن غیر د رحمان ذاتنا څوک دی چې تاسو به وساتي قل من یکلوکم اکلا ویل شي ساتنه تا نگرانه تا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سره د صحابو نه روان دي یو کند ترالل د شپې اخرنۍ حصہ دا ستړي شو ستړي ستومانه نبی ستړي تمام صحابه ستړي الله شان شان د بلال نه قربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډي والے بلال ته اکلالنا یا بلال بلالا څوکیداری کوا یا بلال ګورا چې په موږ مز قضا نشي بلال حبشي وای زما یو انډی تا ډډه واله آغا طرف تا صبح صادق طرف تا ګورم کیا بات رب استو د کړه اول محبوب عالم پاسه دا ویل زې زې پدې زې کې شیطانی اثر ده اکلا لنا یا بلال اکلا لنا یا بلال ای بلال شان دی عجیب دی رب دچا رنگونو ته نه ګوري چا نسب ته نه ګوري او دچا مال ته نه ګوري دی وطن مسافر دی پردیسه غلام دی او رنگ بلال دی خو الله شان ورله څنګه ور کړی اکلا لنا یا بلال څوک دی چې تاسو څوکیداری وو کې د شپې او د ورځې من الرحمن د عذاب د رحمان یا غیر د رحمان نه بلکې د دیو د ذکر د خبر رمن اعتراض کوونکی ام لهم الہتو ایسته د دیو د پاره الہ چې منه کې دیو من دوننا زمنګ نه سیوا طاقت من لري دیو نصران فسم د امداد د خپل ځانونو ولا هم منا یصحبون آیا نن نګوري دیو چې موږ راتله کو زمکه ته نن قصوا من اطرافها کما و دې زمکه لرا د اطراف د دینا اطراف د دینا موت العالم عالم موت العالم نیکان د دنیا نه لاړ د زمکه برکات کم شو اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن عباده دا الله عرش جړل دی د صاد ابن عباده د پاره ولې دنیا په دې باندې خپه ده چې ولې دا نیک انسان لاړو هغه ذکر لاړو هغه تلاوت لاړو هغه زمکه هغه حصہ لاړه د دنیا نه کټ شو افلا يرون ان ناتي الارض انس وای ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو یا رسول الله ان یشفع علی یوم القیامه پیغمبر ما د پاره به شفاعت کې پورز د قیامت انس ابن مالک د نبی علیہ السلام د لاسو کالو خادمو د لوټه خادم د وساده د پیغمبر د بالغ او د پیغمبر د لوټه او د لاټه خادم اے د الله نبی ما د پر سفارش وکې ورځ د قیامت به مال سفارش کې نبی علیہ السلام قال انا فاعل دا کار زکون کې ان شاء الله امارته قلت یا رسول الله اے د الله رسوله فاین اطلبک زبتا په کم ځای کې ګورم په میدان محشر کې به کم ځای کې تعالی ټوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام انس ما ته نبی علیہ السلام علی الصراط وانا سما په کل صراط ګوره امارت یا رسول الله کال تنوي امارت عند المیزان د تل د میزان په خوا کې به ما ګوره مېل چالتن وی وعند الحوزر عند الحوز د حوز کوثر په غاړه به مې ګوره ترمذی کې دا روایت ده تلې وکیدو ډېره سخته مرحله ده نبی علیہ السلام په دې دریو ځایونو کې ځکه چې دا ډېر سخت سخت مرحله دي په لسرات باندې چې زما امتیان که زمانه کیږي چې زما په شفارش باندې پوری وځي مرسل روایت ده فاطمه ما په پل سرات ګوره دلته باجان حالته نه وي بیا ما د تلی د میزان په خوا کې ګوره او چلته نه وي بیا ما په حوض کوثر ګوره ولقد اتینا موسی سلورم بار تذکیر په واقعات د انبیاو ولقد اتینا موسی